بسم الله الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسوله الکریم اما بعد د سیکولرزم چې کومه لغوي معنا ده همغه اصطلاحي معنا ده دا یاد وساتو کله کله داسې وي که نه چې لغوي معنا او اصطلاحي معنا سره برابرېږي که نه د سیکولرزم لغوي معنا ده لادینیت بېدیني کفر کفر د دې لغوي معنا ده اصطلاحي خو هم آتین ده همدارنګه ازادي دنیا کې یو مذهب داسې نشته چې د هغه د نوم معنا کفر وي بغیر د سیکولرزم نه چې ته یو مذهب مو ته څوک نه شي خیاله ښه څه د هغه د نوم معنا کفر وي وی خو و کفر مثلا یهودیت کفر دی خو د یهودیت د نوم معنا کفر نه دی نصرانیت کفر دی خو د نوم معنا کفر نه دی هندومات کفر دی خو د نوم معنا کفر نه دی صحیح دی د دې د نوم معنا کفر دی اوس دینه تاسو معلومه چې د دین په باره کې د مو کمکلتوب کوم حد ته رسیدلی دی چې مو هغه مذهب د کفري مذهب په تور نه پیژنو چې د هغه د نوم منان کفر دی یعنی دا به د مسلمانانو د زمانه کې د کمکلتوب انتها ده د دین په باره کې او دین نه د غفلت په باره کې چې کوم کفري مذهب د نوم معنا کفر دی امغه کفري مذهب مو د ټولو نه زیات د کفري مذهب په تور نه پیژنو لکه د مو د مسلمانانو د دین په باره کې د خپل دین په باره کې غفلت دی حد ته رسیدلی دی کنه د کوم کفري مذهب یعنی د سیکولریزم د نوم معنا کفر دی د نوم معنی یې کفر دی همغه کفري مذهب مو د کفري مذهب په تور نه پیژنو البته د کومې معنی مو وکړلې لدینیت بدینی کفر لدینیت بدینی کفر د ټولو یوې ته ورتي ښه او ازادي لکه ته اوس اسلام نه آزاد شي مکمل د اسلام نه ځان آزاد کړل خو کافر شو لګن دا د غټل یک یو معنا ده الفاظ لکه لدینیت لدینیت معنا دار چې دین نشته څه دین نشت شول یعنی اسلام نشته کنه څه دین نشت شول نو بس بیا خو کا کفر شول د کفر معنی شو کنه بدینی بدینی مو دوه معنی کې استعمالو بدینه مو اخ شته یو لغون لکشونه ګمراوی اختم بدینه یو خو بدینه کافر تا یو نو دا د دویم معنی کې ده بدینی او کفر خو هڅه کفر دی او ازادین کفر ده صحیح ده کنه مکمل ازادي مکمل ازادي معنی داره ته اسلام مباح غنه ها مباح نه سړی آزاد وي کنه مباح کولو او نه کولو دواړو کې سړی آزاد وي حالانکه د ځکه مب... صرف د اسلام مباح ګڼل نه لري د سیکولر قانون مطابق چې د غټلو حکومتونو کې قائم دی هغه کې څه کوم دا قانون مطابق چې کوم اجتماعي اسلام دی د سیکولرزم مقابله کې اسلام دی هغه حرام دی مباح نه دی او چې کوم انفرادي اسلام دی هغه مباح درجه ته چواله نو دا ټول منفي معنی دي ها منفي څنګه منفي معنی دي لدنیت منفی معنی ده کنه ده بدینی منفی معنی ده کفر منفی ده کنه انکار ده کنه کفر کفر ده انکار معنی ده کنه خو منفی معنی شوله اندرنګ ازادي منفی شوله کنه د لدنیت مقابله کې دین لدنیت او د بدینی مقابله کې دین مثبت معنا شو کنه دین اثبات شو کنه او د کفر مقابله کې یعنی انکار مقابله کې اقرار اقرار ها یا ایمان د کفر مقابله کې ایمان منل نو دا مثبت معنا شو د ازادي مقابله کې پابندي دا مثبت معنا شو خو دې کې څو خبرو ته متوجه شو یو دا چې کله کله داسې وي چې یو یو لفظ معنا خو ظاهري معنا خو منفي وي د نفي ولا معنا وي ښه خو د اثبات معنا ورکې پراته وي صحیح شو کنه او کله کله داسې وي چې معنا د اثبات وي خو د نفي ولا معنا ورکې پراته وي مثال په تور د توبه وستل دي کنه توبه نه توبه لکه څه کله یو شینه ته توبه وباسې خو خو دوا شوی نه وي کنه یو دا وي چې زه دغه ګناه پرېږدم او الله ته متوجه کېږم الله ته رجوع کوم دا ګناه پرېږدم او الله ته رجوع کوم دا دوې خبرې دي ګناه پرېښلل نفي ولا معنا ده نفي ولا ها والله ته رجوع کې کوم د اثبات ولا معنا ده خو توبه کې خالص د الله ته د رجوع ولا ظاهري معنا دار رجوع کیدل ظاهري معنا خو دار مثبته معنا ده خو د نفي ولا معنا ورکه خپل موجوده ده لکه څه کله الله ته رجوع شولې خو ګناه خود پرخ لګنه نه نه در صحیح شو کنه انداسه د سیکولریزم او اسلام منځ کې خو ډېر پارت هغه کفر دی او د اسلام دی کنه البته د معنی له سره اسلام اصل کې یو یو مثبت لفظ دی معنی یې مثبته دی الله ته خپل ځان ور حواله کول ور تسلیمول خاصه الله تر ځان ور تسلیم کړل نو دي کې د نفي ولا معنی خپل پرته ده مثلا مخلوق ته ځان نه تسلیموي کنه صحیح دی الله تر ځان ور تسلیم کړی دی الله تر ځان ور حواله کړی دی بس کا الله درته د چا په باره کې دا حکم کوي ته د دې ومنه د هغه منې د بل چا نه منې دا بیا د الله منل شوله مثلا الله ته د الله رسول ومنه نو ته صحیح شوه یا الله ته یې د خپل امیر ومنه ها دین ته خل دی حد پر ومنه دی حد نه طرف د امیر ما منه مطلب دا چې خپل ځان الله ته حواله کړه دغه اسلام دی نو اسلام اصل معنا کومه لفظي دی هغه خو د اثبات ولا معنا دی کنه مثبته معنا دی کنه خو د نفي ولا معنا ورکی ضمنن موجوده ده موجوده سیکولریزم د دې الټا ده سیکولریزم اته الټا ده ظاهر د سیکولریزم د اسلام الټا ده هغه اصل معنی نفي ده خو د اثبات معنی ورکه ضمنن موجوده ده پیګو مطلب دا د نفي ولا معنی اصلي کومه ده دغه د نفي ولا معنی ول ذکر کړی دی دا یو عقلي واجان لري او یو تاریخي واجان لري یو عقلي واجه لري او بل تاریخي واجه تاریخي واجه لري عقلي واجه دا لري او څه کوم باندې د دوی اوسه پر اعمال د عقلي نه بلکې مشاهده ده د دوی میډیا نه معلومیږي د تعلیمي نظام نه د دوی مؤسسو ارچ نه معلومیږي څه دوی په تا باندې کار کوي څه کار په خپل کار کولو باندې د سهولت نوم کېږوي کار کې خو څه نه څه سهولت هم وي که نه هغه کوم څه نه څه سهولت یې هر خلي هغه ته مخکې کوي کار نه مخکې کوي درته دعوت کې نو ته بیا داسې ګنګس شې که نه دماغ د داسې ګډ وډ شي څه کار به کوې او ځان ته بیا زه ښه سهولت کوم دماغ د داسې شال کېږي نه د دې ډېر مثالونه دی یو مثال یې دا دی څه هیڅ یاره مسلمانانو د خزو ته ازادي نه ورکوي کنه خزو ته ازادي مو څرنګه نه ورکو تشي ازادي نه ورکو یاره دی ازادي نه ورکوي ته خزه ته خزه یو اداره کې یو دفتر کې کار وکي اوس دا ازادي دی که خزه نه مزدور جوړول دي دا دا خو خزه نه مزدور جوړول دي کنه یعنی خزه نه مزدور جوړه کې لکه څرنګه ته کور ته پیسې ګټې راځي په خزه هم پیسې ګټې مزدور بیا چا سره جوړوي نرینه سره جوړه کنه نرینه ور سره څه کړي کړي بوي و دې ته د سہولت نوم کې ګرځي کنه او د حقوقو نوم کې غاده قاضي دې را پرولې دي قاضي را وجات شي ته او د مو حقوق خراب دي کنه وي ته غار کا شي ته کور کې سید بچا زدي غو نمکن ولې د بچا لور غوندې او خوراک تخاک او جامع او ارشه زه ته کوم زه خالص خادم درته دون نه جوړ کړی دی کنه نو دا حقوق دي که هغه حقوق دي حقوق هغه دي کده دي هغه یو کس خبره کوله چې زه ایټلی ته لاړم د ایټلی ګرجا ګرجې ته نه وته نو کلیسې ته نو ډېرې ښځې یوه ښځه وه ورکې نور نرینه ده چې ولاړ وو استقبال ته د سړی مشر سړی و نو هغې چې ما چې کله زه ودرېدم بیا د کلیسې والا څه سوالونه یې چې ما نه وکړو یو سوال یې نه دا وکړه چې تا دا ږیره واله دی چې ما ورته جواب دا ورکړ چې یاره ما ږیره خو بس تاسو ته زه نور څه دلایل درکړم خو د پاس د کوم د تصویر لګېدلی د عیسی علیه السلام والا تصویر لګېدلی و دې ته وګوره د دې زه د ما شکل دی غو نه دی تاسو یو کس شکل دی غو نه نه هغه ګیره وا عیسی علی السلام نو مطلب دا چې خو د عیسی علی السلام په طریقې مو تاسو نه و سره دې تاسو دا وان کو ها بل سوال یې سره نه دا وکړه خځه وکړ سوال ته تا ټول سره لاسونه ملو کوم سره لاس ملو نه زت پرې خلم ما ایسه مور ته ویلو چې کوم ځای ته زه د برتانیا ایسه مور د برتانیا ولا کوم ملک الزبت ته کنه هغه سره هر سره لاس ملوي که خاص خلکو سره لاس ملوي هغه څنګه خاص خلکو سره لاس ملوي اسما ورته وویل چې ستاسو هغه کې خالص د هغې ملکې ته کوم حیثیت حاصل دی هغه حیثیت اسلام کې هر یوې ښځې ته حاصل دی هر یوه ښځه موږ ملکه ګڼو نو هر څوک ورسره لاس نه میلاوي څه خاص خلک ورسره لاس میلاوي پلار ورسره لاس میلاوي ورور خاوند که نه وریاره او ځای او خورې وغیره که نه نو دې وجې نه ما ته سره لاس ملاو نه کړه نو مطلب دا چې موږ ورته خالص د ملایکو ولا حیثیت ورکړی دی هغه دوی خپل خځې خرپوي ځکه چې هغه متاثر دي ما اصل مطلب دا و چې هغه ته همیشه د یو شي منفي نوم ذکر کوي کنه چیرې چې د چا دماغ باندې بوج را نشي بس د خلکو سره دغه دین خپل کی دي کې ګوره ته بیا دا څنګه چې یاره کېدای شي تاسو ذهن مې خبره وارده شي تاسو ته مو ونیل هر خیر سره د شر لغونې تړلې وي هغه نن ځم بچول پکور ته بیا چې یاره که مو اسلام د پران داسې دعوت پیش کړی وای مو اسلام به خلکو ډېر قبلول که نه خو دې کې یو غټ نقصان وي انشاءالله دا نقصان په دې روان دی هغه نقصان دا دی چې ته مخکې نه خلک په ازادي ازادي عادت کې او پابندي ورته خیال نه یو حقیقت کې عملا ور باندې پابندي وي نو یو ورځ د خلک په یوګي خا د خلکو کې انقلاب راځي او مو ته خود کار کړی شوی پابندیان خوشته مو بنه صحیح دی نو دا خپل خال د دې مخالف جوړیږي او ته ګورې چې دا جوړ شي ښه نه یاد وساته بل دا چې دا ټول مذهب کفري مذهبونو کې دوکې دي بیا دي کې ټول نه غټي دوکې دي دا سیکولرزم کې اسلام کې دوکان نشته کنه سیاره ته دوکا په ازادي دار کې بیا وی هغه کې پابندي اول نه ته پابندي نه خبرې مثال په تور باندې کا لدینیات او لدینیات بدینی و معنا خلق اباحیات کوي اباحیات لکه مباح یو دات شی مباح یو شرعي حکم دی خو مثال په تور مباح یو دات حکم ته یې څنګه که ته ورباندې عمل وکې ثواب یې نشته او که عمل ونه کې ګناه یې نشته دی الا دا چې نیت بیا کله کله کې ثواب بیا ګناه پیدا کوي نو دی وجه نه اباحیات ولا نوم دي ته مکمل صحیح دی نه خو څه حد پورې نو اسلام کې خو بیا مباح شونه شته که نشته شته دي که نه خو اسلام دا نه کوي چې تا ته مباح شونه ذکر کړي او فرض او حرام د ته ذکر نه کړي او بیا ورسته چې اسلام ته ته داخل شي بیا ته وښیي چې دا فرض دوکه در سره وکړي دوکه د مو اسلام دعوت کې نشته بلکې تقریبا زړو کفري مذهبونو کې د دوکه نشته دا دوکه خالص د کفري مذهب کې رسي کولرزم کې صحیح ده کنه د کې هغه کفریات چې هغه زړو کفري مذهبونو کې نشته دا تاسو مو ویلو د دې وجه نه زیات خطرناک او زیات باطل دی ها د نور زړو کفري مذهبونو نه او دا ډېر تعجب خبره ده چې دا نور کفري مذهبونه نه زیات باطل هم دی دی باوجود دا چوک به کفري مذهب په تور نه پیژني دا تعجب خبره ده ډېر زیات نو لنډه دا ده چې دا منفي نفي ولا معنی کومې دي دي کې د اثبات ولا معنی موجود دي مثال په تور د دې یو اول نوم څه دی اول لدنیات کنه نو لدنیات او بدینی نو دینه تاسو ته مو ویلو چې دا خو یو عقلی واجه خی کنه عقلی واجه خو ادارې څه خلق په دې کایل کې چې یاره بس دې دین ته راشه خپل مزیدی مزیدی نه دین شته نه تشه شته کنه بس الان کې هغه کې به دین شته دی دین بیا د دوی خپل سیکولر دین شته کنه صحیح دی ادو کار ښه اندی باندې خال کېل کوي ولا دا خبره د ډېر احمق غوندې خبره دی کنه سړی ته خوند نه ورکی سړی د خبره وکی خو دا واقعیا دا ترې د شوی دی دا تر کېږي لګیا دی کېږي ده کنه ته ګورې نه د جهان خده غو باسي د مظاهره کوي زموږ ته حقوق راکو حقوق راکو څه معنا دی وګوره کوم نه درې چې د موږ کوم د ملکې په شان په کورونو کې ناست یو خوراکونه څښاکونه کوو مزې کوو د مزې مونږ له واخلو د خدا معنا ده انا ګوره سره د دې چې خبره انتهایی احمقه ده خو که احمقه وي او که څه وي دا نافذ انده شه دی حقیقت یې دی انده څه دی نافذ دی انده شه صحیح شوه نو حقیقت دنیا کې ډېر څه کېږي ښه اګر که کله دغه خبره ته وکړې سره ته باندې چې ګمان نه کوي داسې وي په څرنګ کې دی شي کنه پیغو مطلب نو د لادینیات مقابله کې دیو دین لري ښه مثبت هغه د سیکولریزم کوم شپږ ارکان دی هغه دی ښه هغه دین دی کنه دغه دنیوي مذهب نه مارخه نو نفي کې خو دا څلور معنی دي کنه ها اثبات کې تشری دنیوي مذهب د لادینیات مقابله کې دیو دین لري ښه مثبت چې هغه د سیکولریزم کوم شپږ ارکان دی هغه دی ښه هغه دین دی کنه دغه دنیوي مذهب نه مارخه نو نفي کې خو دا څلور معنی دي کنه ها اثبات کې تشری دنیوي مذهب دا نوم مور ته ځکه ور کړی دی مو اگر که د دیو ډکشنریانو نه اندازه ثابتي خو دا نوم ورته مو ځکه ور کړی دی چې دوی خدا منی نه کنه دا دین دی یعنې داسې مذهب او داسې دین چې د هغه غیبیاتو سره اخیرات سره او زړو مذهبونو سره که کفري وي که اسلامي وي هغه سره هیڅ تعلق نشته په مطلب پیږو تاسو همدارنګه چې کوم د کفر معنا ده کفر نو کفر خو انکار ته هی کنه نو انکار دا یو منفي معنا ده خو د دې مقابله کې مثبت معنا دوی لري ایمان مثلا عقیده دوی دته شونه شتاري څنګه بنه عقیده لري مثلا په جمهوریت عقیده لري په وطنیت عقیده لري کنه د کوم د کوم شپږ ارکان د سیکولرزم دی مخکې بیانېږي دغه ټولو باندې عقیده لري که نه صحیح دی څه دا صحیح دي هغه نه علاوه څه چې شی دی باطل دي او د کفر مقابله کې ایمان هم دی لري که نه خو هغه کفري ایمان لري صحیح دی که نه ایمان به طاغوت لري چې کوم ځای کې کوم شي باندې الله مو ته د کفر حکم کړی دی هغه باندې ایمان راوړي الله ویلي دي که نه چې طاغوت په باره کې وقد امرو ان یکفرو به طاغوت باندې خدا حکم دی چې ته طاغوت باندې کفر وکړه نو دوی څنګه په تاغوت ایمان راوړي صحیح شو نو په تاغوت باندې خو ایمان شته ورکې کنه همدارنګه ازادي منفي معنا ده خو د دې مقابله کې پابندي شته دوی د خپل سیکولر قوانینو پابندي نه کوي که خپل د وطنیات د حدود او د قوانینو پابندي کوي د جمهوریت د قوانینو پابندي کوي د معیشت او د معاشرت د قوانینو پابندي کوي شخصي ژوند کې کوم قوانین ورته یخې دی هغه پابندي کوي پابندي شته که نشته د دوره قوانین څه دي قانون خو معنا دارې څه پابندي خو پابندي ذکر نه کوي د ازادي په نوم خپل مذهب مشهور کړی چې خلک قبول خږي خلکو باندې پاندې نوم ورکبلوي او دا کم وخت د اسلام په باندې نه وتښتيږي د سیکولریزم ازادي ته هغه کې به په نور په باندې نور وروړي هغه کې به څه شي په نور په باندې نور وروړي نو به دې کم وخت خو په سیدل په کار دی کنه چې کوم په باندې نه تدخلوي هغه په باندې کې د دنیا او د آخرت خیر وو او داسې د ازادي په نوم هغه ورغلې چې هغه وکتل داسې په باندې هغه موجوده و د اخرت خیر خور کې یقیني نه وغه دنیا خیر ور کې مشکوک وو صحیح دی نو بیا هغه نه بیا راوتختګه کنه اسلام تر وتختګه کنه راو پښه اسلام ته نو یو واجه خو تاسو ته مو عقلی وخیاله ها چې دا یو عقلی واجه رز خلکو متاثر کولو د پر د نوم دیو منفي نوم یې خره مثبت نوم خپل مذهب ته نه دی خله که څنګه مو اسلام مثبت نوم دی کنه اسلام دا چې دیو مثبت نوم نه دی خپل دین ته منفي نوم ورته اخره عقلي وجه باندې پوه شو یعنی د خلکو متاثر کولو لپاره صحیح دی یو دا دویمه وجه یو عقلي شته دی دویمه وجه بلکې مشاهدان دی دویمه وجه دا دی چې د ارتداد حکم کوم دی ارتداد حکم مسلمانانو کې د ارتداد په دوه قسمه دی ښه د یو دوستو یو ارتداد اگر که د دوړو قسمونو نتیجه یکی واره نه کافر کیږي سړی ورسره خو یو بل لحاظ سره دوه قسمونه دي یا لحاظ ته بیانوم ان شاء الله ارتداد په دوه قسمه یو هغه ارتداد دی چې هغه یو سړی د اسلام یو حکم نه مرتد شي او یو هغه ارتداد دی چې سړی یو کفري مذهب اختیار کړي که هندو شي سیک شي عیسائی یا یهودي شي یا سیکولر شي اوس نتیجه خو د دواړو یو دی که نه دواړه کفر کېږي که نه اسلام کې د یو حکم نه انکار او ټول اسلام نه انکار یا اسلام کې د یو کفر منل لن کفر دی او د ټول کفر منل لن کفر دی نتیجه خو یو ده خو فرق ورکې یو بل لحاظ خو کوم لحاظ سره به ورکې فرق دی نو فرق په ظاهر کوم ورکې دی یو خدا دی چې د فتوی لحاظ سره او فتوی کې کوم احتیاط او عدم احتیاط لحاظ سره ورکې فرق دی مثال په تور کچره یو مسلمان د کفر یو حکم ومنل یا د اسلام یو حکم نه مرتد شول اول احتیاط خو دې کې دا کېږي چې عام مسلمان به هغه باندې د کفر حکم نه لګوي علما به ور باندې لګوي علما او کین چې کوم خو محققین علما وي مفتیان وي که نه حقیقي مفتی وي قاضي وي هغه ور باندې حکم لګوي یو یو احتیاط خور کېدا دی بل احتیاط ور کېدا دی چې دا قاضي او مفتی به خو صحیح کوشش کوي دې ته ګوري چې د سړی واسې نه څه جهل سره معذور وي هسې نه څه تعویل سره معذور وي هر تعویل هم عذر نه دی هر جهل هم عذر نه دی نو دې ته ګوري چې آیا هغه تعویل خو نه وي چې هغه سره واقعي سړی معذور ګرځي هغه جهل کې خو نه وي مبتلا چې هغه سره سړی معذور ګرځي صحیح دی دې ته ګوري کنه کله د اسلام د یو حکم نه مرته یو حکم یو حکم نه صحیح دی د ټولو مسالو ته د نور مسایل دي او ټولو ته ګوري و دا خبره زه داوی سره کوم داوی سره نورې تاسو ورته ګورو بیا د مو د حدیث او د فقه کتابونو کې چې کوم د ارتداد باب دی باب الرد یا باب الارتداد کنه یا باب المرتد د کې دغه حکم بیان کړی د کې د څومره احتیاط دی د اندی په باره کې واجه مشکل والد ده مشکل ځکه دی چې سړی اصلا مسلمان دی دا سړی ټول عقایدي برابر دي ټول احکام ورکه برابر دي یو حکم په باره کې دا کیسه پیښه شوې ده نو د سوال پیدا کیږي چې اخر د نور اسلام نه به ول نه مرتد کیږي څه د یو حکم نه مرتد شول دا نور کفر والے نه اختیاروي څه دا د یو کفر اختیار کړل د کفر نور احکام والے نه اختیاروي څه دا یو حکم اختیار کړ دی واجه نه دی باندې احتیاط کیږي تاسو خو نه سړی مسلمان وي او موږ په زور کفر ته وردی کاکو و سړی د سړی ژوندون کې فائدہ وي او موږ اته ونصار کارت کو واسې نه څه سړی وي مسلمان خو څه غلط فهمي کې مبتلا وي موږ خپله ورسره کافر شو چې هغه ته هغه نه ویو خپله که کافر کېږو که نه کافر کېږو تکفریان شو خوارج نه شو دا ټول احتیاطونه څه شي کې دي دغه کاس په باره کې دي چې د کوم کاس د اسلام یو حکم نه مرتد شوی بیا د اسلام یو حکم نه ارتداد هم بیا په دوه قسمه دی یو الردة المخففه دی بل الردة المغلظه دی ښه شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله د دې د اول ردات تفصیل بیان کړی دی کې دا الصارم المسلول على شاتم الرسول نو د ارتداد دا حکم ډېر زیات مشکل دی ها د ارتداد دویم قسم حکم دار چې سړی لګیا شي یو کفري مذهب ته وروړي څه شي وکي کفري مذهب ته وروړي کفري مذهب ته وروړي د کفري مذهب ته وروختل دا دا الفاظ مثبت دي خو منفي معنا ورکې موجوده ده ځکه کفري مذهب ته وروختل معنا دا ده چې پوره اسلام نه وختل پوره اسلام نه وختل خو منفي معنا ده کنه د خور کې موجوده چې کفر ته وروړي خو بس وشو کنه ها دا چې کاس په باره کې تاسو ته مویل چې نتیجه د هغه مرتد او د دې مرتد دوړ یو ور دوړ کفر کیږي خو دا چې کاس په باره کې يو عالم يو محدث يو فقيه هيڅ قسم احتياط نه رې ذکر کړی چې دې باره کې احتياط وکړو. دې باندې به عام سړی فتوا نه لګوي عالم به لګوي علماو کې به هم بيا داسې جيد عالم وي مفتي به وي قاضي به وي قاضي او مفتي به هم بيا ډېر زيات احتياط کوي ډېر تحقيق به کوي هغه نه بعد ورباندې حکم لګوي. وجه دا اسان ډېر دی دی باندی حکم لګول اسان ډیر دی. حتی که نور خلق خو پریږده چه کوم سړی مرتد شوی یا خپلا ځان مرتد ګڼی. خپلا ځان اسلام کی نه حسابوی کنه. دا دومره اسان دی دومره مشهور دی دا. نو دی په باره کی هغه احتیاط نشته ښه. ها کتابونو کی ذکر ولی نه دی کړی اسان شی دی او ذکر یی ولی وکی کتاب کی خو تاته هغه شی تفصیل بیانوی چه مشکل وی مشکل وی او بیا یی درته اسان کی. خو دا خبره یاد ساتو د جمله معترضه په طور. چه که تاسو صحیح طریقه سره غور وکړو نن سبا ټول مشکلات اسانو مسایلو کې پیدا شوي دي چې کوم اسان وو د اساني وجه نه مخکینی علماو ذکر نه کړي نه مو د غټ مشکل جوړ کړي نو دا د په بره کې حکم ډېر زیات اسان دی دا خو لکه تاسو ته مو ویل چې هغه ذکر نه کړه د رد کتاب رد دا کې دا حکم اکثر ذکر نه کړه چې کوم سره لګیا شي کفري مذهب اختیار کی کنه هغه ذکر ځکه نه د اسان غونې حکم دی بل د مسلمانانو عمل کې دا شی موجود دی چې شي کې عمل کې څه شی موجود دی دا موجود دی څو څو خبر د مسلمانانو عمل کې موجود دی خو تاسو ورته ورخیال به اوس پر نه شوی نن نه بعد تاسو ورته سوچ وکړو یا خپل د مازی باندې سوچ وکړو تاسو ته پته ولګي مثال په تور باندې یو کاس ته هغه يهودي شول يهود مذهب ته ورو وخت سره نشول یعنی عیسائی شول او هندو شول سیک شول کنه دی برکه عام خلک می ته د کافر شول یی کنه عبدالرحمن کومو د چې ته کابل کې څوک وګنه دا عیسوي شول او مخالک یل څه کافر شول چې ته یو عالم ورته دی لري چې احتیاط وکا احتیاط نه کارو هله کوبر حکم ور باندې لګا یل دي چې ته دوا علماء مشورې ته نوستي سره دی باندې تحقیق وکړي چې کافر شو کافر نه کیدای شي کا څو علماء په باره کې دا خبره خواره شوی وای چې را غا نوست دی باندې سوچ کوي دا کافر شي که کافر نه شي اندي علماء ته چېلو تاسو کافر شول دی باندې څنګه تحقیق کوي دی باندې تحقیق ترې کوي دا خو اځي کافر شو دا خبره مشاهده کې موجوده ده عمل کې موجوده ده موجوده ده کنه موجوده همدارنګه څوک دي ته یې چې یاره ته دا کافر دی دې ته اوسه پرې د 1400 کالو کې نن پورې داسې کس ته چویل دي چې دا تکفیري شول ته څوک دي ته کافر یې اوس پر داسې کس ته چویل دي چې دا خارجي شول که هر څوره به احتیاطي د دي تکفیر کې څوک وکي د ته څوک خارجي او غنه یې ده اوس موږ خپل اصل مسالې ته رسو خو یو بل مسله مخته راغله ته غور سره بیان اوس تاسو خپل زر ذهن کې سوچ وکړئ یو سړی يهودي شي نو کافر شول کنه هغه برکه خوانده حکم دی او که یو سړی سیکولر شول یعنی وطني او جمهوریت شول خو دی خو بل مذهب اختیار کړل کنه داسې مذهب اختیار کړ چې اوس تاسو ته مو په دلایلو بیان کړل چې دا جمهوریت او وطنیت یعنی سیکولریزم دا د يهودیت او نصرانیت بلکې د هندوانو مذهب نه زیات بتر او زیات باطل کفري مذهب دی او زیات خطرناک کفري مذهب دی دی کنه دی ځاغه حتی کې زدي خطره د دې باطلواله دی هاته رسیدلې وي چې دا دنیا کې واحد مذهب دی چې د دې د مذهب د نوم معنا کفر دی د نوم معنا کفر دی له دینیات خو کفر دی که بې دیني نو بیا ته دې ته څوک ور واوړي دې کفري مذهب ته څوک ور واوړي دې ته دې کې که بیا څوک یې څه احتیاط وکړو کافر نه ورته ونه یو که کوم سړی وطني و جمهوري شي مثلا و څوک یو عالم مو ته وي څه احتیاط کوه کافر نه ورته ونه دا دا عالم بدعتي دی که نه دی که دا سلفي وي دا بدعتي دی ښه که دا پنجپیره وي دا بدعتي دی ولې ځکه بدعتي دی چې دا بالکل د څوارلسو سوو کالو کې یو نوی کار کوي یو مذهب کفري مذهب ته یو سړی ور وختی دی هغه په باره کې ماته د احتیاط حکم کوي الانکه هندوانو مذهب ته څوک ورواوړي د یهودو او د عیسویانو مذهب ته څوک ورواوړي هغه ته کافر یالو کې هیڅ قسم احتیاط نه کوي او سیکولریزم ته څوک ورواوړي وطنیات او جمهوریت ته څوک ورواوړي هغه په باره کې مت د عالم یې ته د احتیاط کوه دا عالم بدعتي دی کنه ری بدعتي دی کنه که کافر نه وي خو بدعتي خو دی کنه صحیح دویم دا چې کله دا عالم زه بیا د دې عالم خبره ونه منو زه دې ته کافر ویم دې ته زه مرتد ویم د کوم وطني او جمهوري د دې ته بیا هغه عالم ماته یې چې ته خارجي شولې یا ته تکفیری شولې دا عالم په دې بدعتي شول کنه شول دا یو نوې بدعت کوي کنه څوار له سو کول کې چې دا یو عالم دا څه کار کړی دی چې اخ تکفیری ته تکفیری یا خارجی یلی وی څه هغه د هغ چا تکفیر کړی وی څه هغه یو کفری مذهب ته وختی وی. نو نوی کار دی کوی نوی کار بدعت نه دی دی کنه دین غټ بدعت شته بل او دا غټ بدعتیان ملایان دی ښه دویمه وجه هم بیانوله دویمه وجه د پر مقدمه د د مرتد حکم بیان کور کې مقدمه په تور کنه دویمه وجه به نه پیې کنه هغه ته دا پته و د سیکولر خلکو ته چې دا ټول مذهبونه ولا مسلمانانو د نور مذهبونه ولا ښه دا دوړه يو کس ته کافر يی کافر د کافر حکم ورباندې لګوي د مرتد د هر مذهب خپل خپل مرتد وي کنه د عیسویانو خپل مرتد دی عیسویانو کې مرتد هغه وي چې عیسویت نه وخت وي او مسلمانانو کې مرتد هغه وي چې اسلام نه وخت وي د هر مذهب نه د سیکولرانو څخه کله نظر وکړه په دې مذهبونو چې دې مذهبونو والا خال کوم دی دوی کې که یو د مذهب یو حکم نه چوک مرتد شي نو هغه باره کې خو صحیح احتیاط کوي البته که یو کاس دی مذهبونو کې یو کفري مذهب اختیار کی یو کفري دین اختیار کی هغه باره کې به هیڅ احتیاط نه کوي فورا د کفر حکم ورباندې لګي په دې دوه خبرو ښه دوی څه چالو که چې دوی د خپل مذهب ته د سیکولریزم نوم کې خله یعنی منفي نوم کې خله لا دینیت د دین نه ده څه د دین نه ده ده سره مذهب نه دی له مذهبیت له دینیت نو چې کله یو کس سیکولرزم ته وخت وای او بل کس ور باندې فتوا لګوله چې ته خو کافر شوې نو هغه ته خو دا دلیل خیال چې نه نه ته کافر نه شوی ته خو څه مذهب نه اختیار کړی کنه بل مذهب نو ته کافر پته شوې نو دی باندې د جهان عام خلک پرېږده غټ غټ علما دوکا کړی دي غټ غټ علما دوکا کړی اندا وجه ده چې زاړو کفري مذهبونو ته چوک ور داخل شي ټول خلک ورته هیڅ د کافر دي د کافر یی کنه عام خلک ورته هیڅ ورته هیڅ احتیاط مکا نه احتیاط وکا نه هیڅ ورته نه یی خو ته دی کفري مذهب ته چوک ورته داخل شي هیڅ ورته کافر نه یی که څوک بیا ورته کافر نه یی نو بیا د ارتداد اول حکم ور باندې لګي هغه کوم مشکل دی مشکل دی هغه ور باندې لګي یاره د اسلام یو حکم نمبر ته شعر بیا دا تحقیقونه ورکی کوي څه مو وګورو څه ټیک دی دا جمهوریت خو اختیار کړی دی وطنیت خو اختیار کړی دی خو وګورو چې د اسلام کوم حکم نه مرتد شوی دی حالانکه وګورو چې اسلام کوم حکم نه مرتد شوی دی دا تحقیق د هغه اول قسم مرتد په باره کې دی دویم قسم مرتد چې یو کفري مذهب اختیار کی دی په باره کې یو عالم د مو څوارلس سو کالو کې نه دی قایل د دې خبرې چې یو سړی یو کفري مذهب اختیار کی هغه په باره کې ته دا تحقیق وکړه چې وګورو چې د اسلام کوم احکام نه مرتد دی نه بس هغه اسلام ټول نه مرتد شو اگر که د اسلام څخه خبرو باندې هغه بیا عمل کې مثلا یو مسلمان الله نو کې سیک شول نو د سیک مذهب اختیارولو نه بعد باندې هغه ګیره خو وی ها ګیره وی ګیره خو اسلام کې شته نو اوس مو ویو چې یاره لږ سوچ دی کې په کار د دې باندې د ارتداد حکم لګولو ځکه چې یو اسلامي حکم هغه دور کې موجود دی دې ته سوچ نه کوو چې ګیره خو د سیکانو مذهب یو حکم دی کنه نو دی واجب باندې هغه دغه لیار خلکو ته باند کړه ته ګوره دا له مذهبیاتو د له دینیت نوم به کېږدو وربنه نو د خلکو ته دا لار راشي ده دا بیا اصل سیکولرانو دا لفظ دی خبرې د پره دی چال د پره دوره نه استعمال کړه لکه کوم د مرتد سیکولران کوم وو نو مو اسلامي دنیا کې څور سره ملګری شو هغه دغه شی کوم استعمال کړی دی نه دا خو ته مذهب نه اختیار کړی چې ته کافر نه وګوره دا خبره به حد پر احمق ده کنه چې دا د مو کوم د اسلامي خلافت دور کې په د مزاحیه کتابونه څه لیکل شوی دي مزاحیه او کتابونو کې دا خبره لیکل شوی دي خدا څنګه د دې یو مثال مو ذهن ته راغلل د مو مسلمانانو خلیفګانو کې غالبا ممون رشید وای که ارڅوک وای خو خلیفہ او خو زه لا نبي یم نو دا خبره یوه ټوکه غوندې ده که والله نن دا واقعا شوي که نه وي واقعا شوي صحیح ده دا دومره احمقه خبره ده هغه دوی څه یي چې دا مو مذهب نه دی دا له مذهب دی دا دین نه دی له دنیات دی څه دین نه دی له دنیات دی بیا دا کوم قانون باندې ته مانه چې زه یو جرم وکړم څه شي باندې مه پابند کوي البته د دې حقیقي معنا د دې له دنیات حقیقي معنا او د دې بدینی حقیقي معنا د دې کفر حقیقي معنا د دې ازادي حقیقي معنا څلور معنی دي کنه یکی وي ته ورسي په الفاظ بدل دي له دینیات بی دینی کفر ازادی. دا سیکولرزم څلور معنی دی اصل معنی دا نده څه دین سره شته نه څه پابندی سره شته نه ټول ازادی دی. ددی اصل معنی دا دی څه څوره زاړه مذهبونه دی زاړه که هغه کفری دی او که اسلام دی دغو ټولو دینونو نه انکار دغو ټولو دینونو او مذهبونو نه ازادی. دی یو د نوی دین و د نوی مذهب پابندی دغه دنیوی مذهب دی دی اصل معنی دار خو نفی ورکه ذکر شوی دی و اثبات ضمن کې موجود دی ښه و که څوک د دی په باره کې دا دعوا وکړي چې دی کې نفی دی و اثبات نشته یو خدا د مشاهده خلاف دی کنه مشاهده کې مو مثبت دین د دوی ولا کفر دین ګورو کنه کفر مذهب د ګورو او بل دا چې دا به دا څېرې لکه څنګه د اسلام والا مثبته معنا دی کنه د مثبته معنا خلک راوخلی او منفي معنا سره ورکه کی چې یاره اسلام یو داسې مذهب دی چې یو مذهب نه دی انکار نه کوي ټول مذهبونه ورکه دی دا داسې باطل لکه څنګه دا باطل هغه باطل په مطلب د دې لدنیات او د ازادي په معنی پوه شو ان شاء الله ازادي معنا لدنیات معنا دار چې زاړه کفري مذهبونه او که اسلام وي خو زاړه څوره مذهبونه وي دا ټول نشت دي دا په نشت شمار کړي دي دوی ځکه چې کوم اجتماعي احکام د هغو مذهبونو دي که د اسلام دي که د نورو زړو مذهبونو اجتماعي احکام دي هغه مکمل ممنوع کړي دي معطل کړي دي حرام کړي دي جرم ګرځولی دی که په هغه عمل کوي دهشتګردي د دهشتګردي انده تعریف دی او میډیا د سیکولر میډیا د دهشتګردي تعریف اندی واجبنې کوي نه چې کله وکړي د عیب ښکاره کېږي د حکمت نن ځون خبر کو یو سړی جز پاور ونوي شي د تعریف هم کوي شي ول نه کوي نن پورې ول دهشتګردي تعریف نه کړي ځکه نه کړي چې دهشتګردي تعریف دا دی چې د اسلام اجتماعي احکام باندې څوک عمل کوي د دهشتګرد ځکه چې اسلام اجتماعي احکام د سیکولریزم اجتماعي احکام سره ټکراو لري نو څه دا خبره وکي خو ټول مسلمانانو تر رزرکی کنه او د خود د اسلام خلاف کوي اوس پر خود دا خبره مشور کړي د اسلام خلاف نه د دهشتګردو خلاف او دهشتګردي تعریف نه کوي همدارنګه د ازادي دا معنا ده چې زړو مذهبونو نه کاغه اسلام وي او که نور مذهبونه دغه ټولو نه ازادي و د نوي کفري مذهب دنیوي مذهب سیکولریزم د جمهوریت او وطنیات په بندي د وضعي قوانینو په بندي دا معنا ده زمن کې لکه څنګه د اسلام نوم مثبت دی خو زمن کې نفي موجوده ده دا چې د سیکولریزم نوم منفي دی خو زمن کې اثبات موجود دی سبحان الله